او په دې کې ذکر کوي انکارهم من هاذا النبي چې دیو د دې نبی اخر زمان نه انکار کوي او ته مدد خطاب کوي په دوه زجرونو ولما جاءهم هر کله چراغ دیوتا کتاب من عند الله چې خبرول به آ کسان چې کفر کړي من کافران به خبرول په بیا صد پیغمبر چې نبی عليه السلام را روان دي یستفتحون علی الذین کفروا خبرول به کا کسان چې کفر کړي فتح ویلې شي خبرولو ته خبرول به آ کسان چې کفر کړي په بیا صد د پیغمبر چې نبی عليه الصلاه والسلام را روان دي عارفون الناس النبي خلق ته پیغمبر د پیغمبر خدا پیژندلو کوله چې نبی آخر زمان را روان دي محمد رسول الله را روان دي دا چې شان والے نبی وي نو داسې کانه بستاس سره وکړو لکه قتل عاد و ارم لکه پشان د عاد او د ارم مدارک 61 صفحه ولنی جلد کې داسې ویلي نو اول کې خو دې څه ویل فلما جاءهم هر کله چراغ دیوتا هغه پیغمبر چې دیو پیجندو وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا دا خدا آیات هغه حق معنی شولا بعض د دینه به حق النبی بجاه النبی ثابت کړي او د عبد الملک ابن هارون هغه روایت پیش کړي حافظ ابن حجر په ډېر رد کړي اویل دی چې دار قطنی وایي چې دا پلار او زوی دوه ضعیفان دي کمزوري دي اصل کې زموږ د فقه کتابونو د حق فلان ته مکروه ویل دي د مالونو د یری نه چې مال به ختم شي ریاست به ختم شي وګوره محاسن التاویل 306 صفحه ولې نجیل کې نور خې پیجندو چې دا د الله نبی دی دا د الله رسول دی لکه عبد الله ابن سلام یو ورځ يهودو خپل قوم عزت تقریر کوي خپل قوم ته تقریر کوي مخکې کفر دا وی ذکر شو په نبی نو دلته دا خو عالمان دي علم والدي په والدي نو ولي کفر کوي الله عزت او عنایت پکې ده خلاف کس نے کیا اور کب کیا اور کیوں کیا خلاف چا کړ دے العلماء کله کړ دے پس دا علم نا ولې کړ دے د وجد حسدنا چې دی ویل چې موږ ایمان راوړو الله یې کله چې ویلې شدیو ته امینو ایمان راوړې پاګه څه چرا لګل دی الله نو قالو نؤمنو دا زجر الله ور کوي وای دیو چې موږ ایمان راوړې بما انزل علینا پاګه څه چې موږ تر لګلې پمن کما په هغه څه چې پمن نازل شوی اقمنو ويكفرون بما وراءه کفر کوي پاغه څه چې د دنه سیوا دي اقوا د دنه دي اوس الله په دیو باندې دیول زجر ور کوي چې ته چې تا باندې سنازل شوی داغه نه اقوا اغه نه معنی حال دا چې هو الحق حال دا چې دا حق دی مصدق لما معهم تصدیق کون کې د داغه څه چې د دیو سره دی یو تردید په الله او کو چې هغه حق دی د مصدق لما تصدیق کون کې دی داغه څه چې د دیو سره دی معلومه دا شو چې یو حق سره منی او بل حق نه انکار کوي دا دام دام دام د کفر علامه ده حق چې حق ده نو تب هر حق منی پدې کې رد ده په خلکو باندې چې دوه خبرې دې دواړه د حدیثونو ثابتې ته یو منی او بل ته کنزل کې نه نه تعصب او د عناد په وجبان یو حق ملودل بل نه انکار کول دا د کفر علامه ده ځکه الله فرمایي ويكفرون بما وراء نور نه مني هغه حق ده ولی تاسو وجل انبیاء د الله سوال دا چې دی خو نه وجری دا خو دی پلارانو وجری جواب دا چې وسم دیو دا غي په قتل راضی دي نو د سیدی چې لکه دا قتل دیو کړی فلما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین بینات نه مراد واضح دلایل نه مراد ا معجزات د موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی سورۃ اعراف کې دا غي تذکرہ ذکر شته ده نه معجزات لکه یو معجزہ سورۃ اعراف 107 کې د معجزہ سورۃ اعراف 108 کې درې ما سلورما اعراف 130 کې پنځم شپږم وما اتم نهم دا په 132 کې امسا الله ورکړې پاکساری په فرعونانو را وستلې یدې بیزا الله ورکړې طوفان پاوی باندې الله راوسته وینا الله پاوی مسلط کړه جرات املخان په الله راوستل سپګې په الله مسلط کړې چندخان په الله مسلط کړه دریاب الله د موسی علی السلام د وجنه وشلولو لارې جوړ شول دا معجزات راغله تاسو موسی علی السلام په واضح دلایلو سوال دا چې دا خو اجتماع د ضد دی نو دا یا الله خبره منو او نه فرمانی کو قبل او هم نه فرمانی کو دا سمانه ده یو مطلب جواهر القرآن ته دا څنګه خلک وې ته څنګه سړی چې زلزلہ راشي ستاسو زړګي کیفیت سي مرګریا او چې زلزلہ په قلا راشي نو بیا ستاسو حالي زلزلہ راشي نو لا اله الا الله بیا ستاره چل ولم خدای چې خدای وسوي ما نو کله پایتل کرسی باندې ورشي چې په دې کې نجات ده نکره نه نه لا اله الا الله نو ځینې جاهلان دا سم کوي چې خپل پیسې سندي پته نه لګي چې دا څه غرض دی دی الله منه سندي وستا د زلزلې په حالت کې ستا د زړګي کم کیفیتي او چې کله زلزلہ قلار شي اقصاد کې بیا خان دي ښا اقصاد کې خان دي زلزلې نه ورستو ما ډېر خلک لیدل دي خان دي قدرت ته ګوره پته نه لګي خلې چنګي الکه څه چلو شو داغه چل قالو سمعنا قالو سمعنا وعصينا مخکې ورځ خبره مې کوله ځای کې زلزلہ را نه نوغه اسمن یو ناشنا ځای کې میلمانه یو زلزلہ را لا مونږ د سیوګتو الوی لوی پولی وی نه یو مرګری داګه سپینی کپڑے وی نو هغه خدا پولی نه لاړو چې لاړو نو زما دا خیال شې چې دې باندې تیر کا کنه کزما کې تیر کاغه د پولی نه لاړو ورک شو نو ما دا خیال وکړو په زړه کې خکلک چې دا سړی خو تیر کا زمونږ به اوس نمبر یې کا خیری مخکې خبره ده مخکې کلونو کې بیا هم ماشاء الله غا د پولی لاندې پروت واجز نو بیا کله چې زلزلہ قلاره شولا نو بیا ټول شپه کسانو پای پورې خندل نو مې دا زمونږه حال دی هغه وخت کې ما وی چې سمعنا واسینا پته نه لګي زمونږ د زړګي کم کیفیتو نو زلزلہ کې د زړګي کیفیت هر چا ته معلوم دی قران منم رسول منم و مرګریا قران منه رسول منه نو دا وسکه معاملات دې څنګه دي دې خبره کې الله دا سی وای ته دا سی کې الله دا سی وای ته دا سی کې الله دا سی وای ستا ژوند دا سی ده الله دا سی وای ستا معاملات دا سی ده نه نه چې او دی ویلا چې منمه او دی ویلا چې زې منم او ما قبول کو بس بیا عملا به هم قبل قبله اخو د خله خبره خو نه ده خله خو آسان کلمه په خله آسانه اصل کې د سقي محبت د دې زړه ته دن نه ننوته دی او اذا مل قلب اشرب حب شيء فلا تعمل له عنه انصرافا اذا مل قلب اشرب حب شيء کله چې زړه د یو شی محبت استوس کی نو تبیا دا امید مساتا چې دا زړګې بد هغه د محبت نه واپس شي بیا چرته نه واپس کی نسخه د دیو د دې زړه محبت د دې دن نه دې د پردو کې نه راوته دی کله چې د کم سیس سره د چا محبت شو شان ربانی ته ګورا چې د شی محبت سره بیا ړوند او کون کی سکه څه شه دی ماشومان ورته سکوړې وای سکوړې څه شه دی او سکوړې د دیو الہ اعظم الله اکبر نو فتمنو الموت ارزو د مرګ وکي منه وغواړی مرګ په دروغ جنو اصل کې مرګ وغواړی ځکه چې محبوب سیس ته رسیدل هر چا باندې لازم دي نو تاسو هم ځان له مرګ وغواړی خو غرض ددنه مباهله ده چې راځي چې څوک دروغجنی نو موږ بخپل الله ته وای چې الله پاغي مرګ راوالا ادو بالموت على اي الفريقين اكذبا چې کوم یو ډلا ډیر دروغ جنا ده موږ به الله پاک مرګ راوالا ابن کثیر دا سی وای او دا مونږ ځکه وایو فتمنه والموت چې کومه ډله ډیره دروغجنه در عمر په وغواړي نو دیو چرته تمنا د مر خو نه کوي مر خو نه غواړي مباهله خو دیو کولای نشي نو دې کې اعلان د مباهله دی دلته مباهله د يهودو سره دارنګي سورته جمعه شپږ کې هم د يهودو سره او مباهله د نسوارا او سورته ال عمران 61 کې ذکر ده اداول موږ د سیوای چې دلته اعلان د مباهله دی اصل کې کوم دا سیوای فتمن الموت ارزو د مرګ وکي کده سی وای چې تاسو ارزو د مرګ وکي ځکه محبوب شیخ وسړی غواړي نو ته وای چې الله ما استمړ کچ جنت ته لاړ سم نو کاغه مسلمان ته وای چې زی تاسو خو وای چې مونږه جنت ته وزونو تاسو ځان لا ارزو د مرګ وکي نو مسلمان خو تمنا د مرګ کین نو ناروا ده ځکه حدیثونو کې دا غینه من راغل ده اکثر زنانا الله دې ورته هدایت نصیب کړي سلګه معاملې راشي نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې قول د نبی د فرمان خلاف کوي الله امام مړکا یا الله خیر کی ما مړکا لا يتمنى احدكم الموت نبی علیہ السلام ای څوک به د مرګ تمنا نه کوي نه به په خلی باندې دا غواړي بیا تمنا د مرګ په څو قسمه نه به غواړي محبوب عالم د دین امنه فرمایلی څوک چې زمون आवाज اوري مسلمانان روړه خويندې الله د پاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې قول چرته خلاف بیا ونه کوي یا الله ما مړکا یا الله ما باندې د څه وکا وتا مرګ لیدل نه ده تا مرګ لیدل نه ده دیو وړای ابای یو لوروا په ډېر زیاته مینه وا شان ربانی ته ګوراګه یو لوري په ناجوړ شو رنزور شو دی ابای بعد خپل خبرې ویلې وای مړه خېټه پارسی وای کړه ویل الله ما د خپل بچی نه مخکې کروا غرار جوړ دی دا چل دسی او ترتیب چرته شوی سپه خدای والے دا کټوي نه دا پا کټوي کې غټه ډوکې دی سپی حالتا په کټوي کې خلو ورکړ دا غټه ډوکې په خله کې نیول دی اوس پیره خو بیا دسه عقل نو جو هغه اوس چې اډو کې ته زور کوي جو کټوي ور سره راوچته شو اډو کې غټ دی کنه کټوي په خله کې اوس اډو کې د کټوي سره هغه کټوي د اډو کې سره راوچته شو سپه اډو کې نه پری دی او چړډو کې نه پرې دین وا کټوي ور سره را روانه ده تور کټوي دا تور سپې ده جد باندې عاجز باندې خو ورځ رااله نو بس وس روان دي نو کله یو کند ته ولېږي او بس یو عذاب شدید پاګه الله را وسته دي تک تور کټوي را روانه ور سره بس د الله شان ته ګورا بس په دې کې د بډای ابي په کور راغله الا اوس دا سپه کړهمن کمړمن یو وطن تزي بل زیتا بل اخر دا وړه وای په کور راغله اوس دا خو پوره کاری نه چې سپه ده خو یو بلا را روانه ده دې وړه وای دا خیال کړ دې چې اسرائیل علی السلام خو دقه شان دی چې ګناګار ته په داسې شکل راځي د ماسوتن ټیم دی بلا را لاله بس بډای به خدا خیال کړو چې ما په خپل الله ته ویلو چې الله د خپل بچی نه ما مخ کی کا اوس مرګ راغی دا د یقین راغی چې اسرائیل راغی اوس داس پہ راغی نو بس یو دیوال سره و جنگید نو دته خدای د پاره یاد لره غره اگر انزور بچه می دن رنزور بچه می دن نه دا غره اگر روغ او رنزور به ګوره هغه دا وای اگر بیا د طرف تر روان شي نو الله د پاره کا چراغه هر څوک به نفسي نفسي اوازي دا په مړه خېټه پارسي وایي دا وسوي الله ما مړکا الله ما مړکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وايي څوک د مرګ تمنا نه کوي مرګ د ځان نه پاره نه غواړي بیا تمنا د مرګ په څو قسمه ده چې دنیاوی مصیبت یا د غم د وجنه دا غواړي لکه اکثر زنانه نن ځان ته خیره نو حدیث پاک کې خدا غینا من رااله دیم چې د دین د خرابې د وجنه ځان د پاره مرګ غواړي چې دا سن دین می تباشر با زما خلیل ته دسه تا دسه دوست لیدل چې یکره لقاء خلیله چې د خپل دوست ملاقات بد غني مطلب دا چې وا خلیلا ته چې ما وجل نه ته چې مړ شوی نه ته ما سره څنګه میلاو شي ابراهيم عليه السلام یې چې الله اوس مجروح قبض کا نو د الله د ملاقات د پاره کدا تمنا وشي نو دا بدونه ګنا نه وي لکه حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام وایي تحفه المؤمن الموت د مؤمن تحفه هغه مرګ دی دارنګ یو حدیث کې راځي الموت رحانت المؤمن مرګ چې ده دا د مؤمن کشماله ده حبان ابن الاسود وای الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب مرګ دا یو پل ده چې دوست د دوست سره ملاوي دوجن عمار رضی الله تعالی عنہ په غزوه سفین کې حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ ویل آل آن اولاقی الاحبا محمدا وحزبا واسمه مونږه د نبی صلی الله علیه وسلم دغه د مرګرو دغه د ډلې سره به یو ځای کیږو کله چې مرګ راغی حذیفه ابن یمان دا خسته سترګې راوغړولې وجاء حبیب علی فاقتن حبیب راغې زما د زړګي دوست راغې خو په لګي په حالت کې راغې وګوره روح المانی علامه الوسی 328 صفحه ولنی جیل کې دا روایت راوړی دا دلیل قطعی دی چې دیو تمنا د مرګ پراتلون کې وخت کې هم نشي کولای مړه مسلمان سره مباهله چرته نشي کولای بما قدمت ایدیهم په صاحب دا چې مخکې کړ دي لا سونو د دیو اصل کې نفسونه دي خلاص ته نسبت زکه کیږي چې اکثر کار پلاس کیږي